دا باب د بیان د لمینز د دواړي د شي یعنی باب صلات الیدین مراد د یدین هغه صلات الیدین ده صلات جمعه پس صلات یدین ذکر کوي ادوار په منشه مناسبت واضح ده هغه یو میز ده چې په جمع عظیمه سره کېږي د جمع میز په جمع باندې کېږي په جهر باندې کېږي ورځ می د حکیری په جهر باندې صلات یدین د ورځ می د حکیری په جهر باندې په جمع عظیمه باندې کیږي بلکې چې کوم شرایط دی جمعې دی هغه ټول شرایط یدین دی پر دی شار وې ته شار ته دواړې دی پر عید میس په کورا په کلیه شې نه لارو کیږي بادشاہ یا د بادشاہ اذن وې ته شار ته جماعت وې ته شار ته دارنګه په مقیمونه به وي په بالغونه به وي په اصیلې باندې به وي که نه یو د خطبې نه علاوه چې عید مې پر خطبان دو شاته بهر د خطبې نه صحیح کېږي سنت تو شرط نه دو او جماع شو خطبه مخ شوی راشي په عید چې خطبه ور کوي راشي نه ټول شرطونه د جمعې هغه شرطونه د عیدای نه دي چې خو جماع په هفته شي به ارسي او عیدین په کول شي چې عیدې وجه نه کنه او خاصه او عام ده عام وکړي کړي هغه مخ ذکر کړل بل هغه فرض ده دا وس کنه واجب ده باب صلات الیدین دا باب د بیان د میز ده دوړي دین شه تسمیات د عید او دای په شه مصدر وو عود و عاد یود عودا و عود عود در ګرځول ته ویل شي عود در ګرځول ته ویل شي هغه صرفي قاعده باندې او سکین نه مخ مکسور ده کنه هغه سکین وو یې په یبه بدل شو عید ونه جوړ شو ا دې کته ا دې ورې ته عيد ورې زکه وتر شي چې په دې ورې باندې کنه د پرودګار احسانات ار کول د پرودګار انعامات احسانات په بنګونه باندې کنه ار واپس کیږي اقامت شي کنه د ټوله میاشت رضاوي ا خروق شو کنه باندې په دا ورې باندې کنه خروق شو کنه خلوص شي خلک ته دا یو خوشي ملاوي شي چې د جمعې د پر دی په هغه شرطي نه دی د پر دی په چا به چې جمع فرض ده په باندې عید مزا فرض ده په چا به چې جمع ده فرض لکه می سفار شو معذور حال شول د کورا و د کنه کټکی ور خاص په جمع ده فرض په باندې عید مزا نه واجب دوته وته جبو ول چې عید می واجبېږي وفي جامع سعیر او په جامع سعیر شې لیکلي دي امام محمد صاحب ایدانه چې دوی دینوي و اجتماعها فی یوم واحد چې جامع شي په یوه ورځ باندې فالاول سنت به د اول یې د هغه لمونځ هغه سنت ده وثاني فریضه و د دویا لمونځ هغه فرض ده فالاول سنت اول لمونځ هغه سنت ده و دویام فریضه ده هدانه چې دوی دینه جامع شي په یوه ورځ باندې دوی دینه څنګه جامع شي چې اید ورزاوی و دی جیمه ورزاوی اید ورزادو کم اختر دا و دی جیمه ورزادو یا کل استر اختر دا و دی جیمه ورزادو دا دوی دینا جمع شونه ایدان ایت مع دوی دینا جمع شو فی یوم وقت یور بنده جیما و دی اید ورزاوا بیا فل اول سنت د اول میز هغه سنت تا اول میز هغه سنت تا اول می خو د اید ولا دا ای پای سنت اطلاق وکړو واجب اطلاق نه پوند وکړو او په سوري چې وته جبو صلات لیده وثاني فريضه هو د دویام فرض ده جمع ولا ولا يترك واحد منهما او نه بشي پر شول یو په دې دواړه شي بلکې دواړه به کېږي یو پر شول نشي دا مسله ځکه کوي جمع سری شول امام محمد جمع سیر شي کنه چې زنا علی خلق دا سې کنه ویایي تابعین شي کنه بلکې سبه کرام شاه زنا کنه دا راي وه چې جیمه پر بند چې عید سی شي بیا پاور جیمه مې نوی فرض هغه نه خلق خلاص تا کنه چې عید مې وسی بس خلق نه خلاص تا بلکې کنه نه جیمه مې شته نه مې پښین مې صاحب شي کنه هغه مې مې کو کنه بس درې مې دا کنه کلیه دا کنه جیمه مې زنه په دې ور باندې خلق چې خلاص تا د عطا نه دا کنه عطا ته بي دا د هغه دا مذهب دا کنه چې جیمه پر بند چې عید سی بیا جیمه مې پاور ختم ده بس عيد مې باندې کړه کفایت وشو د خطري سبا دا مذاب ذکر کړي کنه چې دا مذاب وو جمع صحیح شو کنه دا کنه احتراز د عیدانې چې دوی دینه جمع شي په وور باندې به اول سنت تا او دویم فرض ده چې هغه عید یمه دا فرض ده ولا یترک وح یبا پر شول نشي عید می باکې دی او د یمه می باکې دی خو بلکې خو دا فرض فرض ابه نشي پر شول خو دو ته کنه په اول باندې سنت اطلاق وکړو چې اول سنت ته قال هدې مل فرمایي چې وهذا تنسیس على السنت دا تصریح ده کنه په سنت باندې سنت اطلاق په کوئی ځبن ده والاول الوجوب واول کنه وتجبو صلات ده هغه تصریح ده په وجوب باندې وبارې واتنا نبی حنیفه رحمه الله او دا یو روایت ده امام حنیفه صاحب نه چې دا اول سنت ده او دا بل کنه دا عید می دغه سنت ده وجه الاول واجب ده اول هغه د چاک پوس کنه وته جبو چې کوي ولې د پر واجب پېښي وجه الاول مواظبه النبي صلی الله علیه وسلم علیها دلیل اول چې دا واجب ده سنت نه ده ا دوام د نبی سم ده په دې کنه عید می باندې نبی سم په دې باندې مزاوت کړل چې نبی سم کنه یو کولا دی کې عید مس پریشان ده کنه بلکې تا وفات را شي کنه عید مدینه کنه اقامې د سړي د دار مدینه کړی دی او پریشان ده کنه نبی سم مزبط بدون ترک د امراد وجوب کنه دا دې کنه وجوب علامات چې واجب د سنت نه ده کچیر سنت ته به چې ته یو نیمه کنه کول پریشا وای تعلیم للامه ووجه ثاني قوله سزم في حديث العربي عقيب سواله هل علي عيرون قال لا الا ان تطوها هو دليل لكن دويم كولا چا جامع سير شده كچ سنت سيد ميزه هيگا دليل دا كول النبي السلام دا فحديث اعرابي شه يو اعرابي نبي سلام رولو پشتنه من نکره ده اسلام چه پشپور شل مدينه سمر دي نبي سلام چه مدينه پنزه دي مدينه کنه پنزه دي وی چې نیرا شته کنه وی چې نه نیرا نشته هو دا کچې راسه ناپل کې هغه ګوشه خبره دوه خو نیرا نشته کنه پندل مدینه خدا دې چې سبول میز ده د مشپشین میز ده د کنه مزګار ده د مشوم ده د مخستان ده کچېری د عید میز کنده پر وای وجب خدا به تشمیر لا کنه پندل مدینه له بسمه تو شالې دي واجه د دویم کول چې په عید مزبون د سنت اطلاق شو ده په جبه سیر شي اګه دلیل دا کول د نبی سم ده په حدیث ربی شه ورسې د سعودي عربي نه چې پښتنه وکړه چې حلال یې عینو نه په مو باندې د پنځه نه روان دی رال مدینه شته قال الله چې نه نه نشته در باندې دا لا ټکه دا دلیل ده کنه چې یی میز هغه واجب نه ده فرض نه ده که واجب فرض وای به به نبی سم دا ته وشاله وکړه خو دا پنځه وته وشو چې لا الا ان تطوع مگر دا چې استه نه پل کې نه پښتا خو کنه نه فرض واجب نشته والاول اصفحه اول قول هغه صحیح ده چې واجب ده که نه سنت نه ده او پته یو جمع صحیح شي چې سنت لک په شوه ده و تسمیته سنتا لوجوبه بسنته نمولی سنت دی وجه چې که وجوب یې په حدیث سره وغله ده ثبوت یې وجوب په حدیث سره وغله ده یې دی وجه نه که نه دا تسمیت المدلول باسم بدال کبیل نه ده که نه هغه دلیل یې که نه سنت و حدیث و ځکه یې تا که سنت ته ولا شي په خپله که نه واجب ده لږ ډېر کنه حروف دا مستحب ده کنه دا حروف وکړو چې دا نه راوځي چې کوم عادت ته معمول ده کنه چې هغه نه خلاف کولی دل شي نه راوځي به په دا ټیم باندې خپل به د باند وکړه سبونه چې ودنه به خپل باند حروف په نکو رضا وکړه نن په دا ټیم باندې حروف وکړه چې پته ولګي چې رمضان تیر شو ده کنه او نن عيد ورځ ده ايته ما چې کنه حروف ته کو په خاده وته کنه عيدګاته و دغه مستحب دی چې کنه هغه خروق ده کنه خیر غوندې شی وي کنه خیر شی د ځای وخوري چې وارې دی خجیرې ده وخوري کنه نبی سم یې کنه سیوه سي خجیرې وخوړله امیسو حق عادت ته په دغه باندې کونډلې جماعت ته وبوسي کنه په جماعت خوندره خو خروق کړی ده کنه خروق ته ځای وکړو او په جماعت نه ويختصلا ودا مستحب ده چې سیده کنه غسل وکړو د لمبېږي د لمبېدل ده کنه مستحب دی و سنت دی و يستاکا او مسواک ته شي استعمال کو کنه خله د شاسه پاکو غوښته سپاکو اجتماع ورزو کنه اګانه ورزو ډېر خلک سم لويږي کچ خلینه بدبوی نه درمي و یا تطیبا او دا مو صحاب دی چې خپل بوی دا ولګوي کنه لم بدل مستحب دی مسواک اس کا مستحب دا ہے یہ پورے بندے کا نا اور خربئی لگول دا مستحب دی لما روی انو سلسم کانا یتہمو فی یوم الفطر قبل ان يخرج المصلى په دې دلیل پښوی کچې دا کنه مستحب خدا خو یو کنه حکم شرعي ده فرض واجب صلات مستحب دې هر دې پر یو دلیل په چار ده کنه دا کیم دلیل ثابت دی چې خلق مستحب ده غسل مستحب دي هغه روایت وجه چې نبی سمو چې به کنه خروق کړو د عید قائم پر باندې په خاده وتوک نه عیدګاه ته نبی سم خروق کړو او بل دا چې وکانه یختصر فی لیدین نبی سمو چا به لمبدلو کنه په دواری دی شه یاره په کتاب تو عرب شه ته ویلی وی چې جیمه پر باندې لمبدلا سنتی کنه سلویر لمبدل هغه مستحب دي سنتی جیمه پر باندې احرام دې پورا او ایدین دې پورا کنه اجیمه دې پر خپل دلی اده کتیر شو و چې ایدین ولې په دلی به کنه په خپل باب شروع شي کنه ادا غدا کنه چې وکانه یختصر فی لیدین ان به سم بیا چپانه وا د فلک چپانه وا دا چې ته یو کنه حیوان دا یک یک وړی نه به دا جوړی دا یا د وړی وا په دې شي به کنه هغه چپانه در وغوستل کنه نبی اسلام شو یستاونه وا کلیونه وا ويؤدي صدقه الفطر او دا مستحب دو کن چې پرې د کو سرسویا یستل خو یو واجب دی خو مستحب دا یو کچې عید مو د مخ کنه ادا کنه دی د کامی دا پابل ور قیاس کوي وله ان الاصل فی ثناء الاخفاء اصل په ثنا شی په ذکر شی په ټوله دا کنه اصل دا دوکن چې ثنا او ذکر دا سای په پټه باندې کو کنه په جواب ده نو کو مری مسله چې کنه دوته خلاف جګړه په تکبیر ویل شنه دو چې ولا یکبرو چې تکبیر دا ویای نه دا مطلب نه چې تکبیر دا نه وی تکبیر نه سنت دا ما چې په جواب ته نبی کنه ولا يكبر النبي حنيفه رحمه في طريق المصلى وتكبير به په جهر باندې نبی امام صاحب په مده پر یار دی ادګار شه بلکې په پټه پټه به وی کنه خلک دې کنه غفره ده پستری شو تکبیر نه وی خو هغه په جماعت شوی کنه په یار شنو وی کنه په یار شه سنت تا کنه تکبیر چې په یار ونه تکبیر به وی کنه بیا په جواب ته باندې کنه او په کامی شه بیا خو په پټه بیا شرا وريد د پجار باندې پستری شه چې جار وغلا دا کنه خالص پستری پر مختص ده لانه يوم تكبير ځکه چې هغه تکبیر ورېزو ولا كذلك الفطر او فطر دارنګ نه ده نه فطر د عام ورېزو ونه کنه لکه زیر ورځ کنه ځکه چې پټه کې په ورځ دا ځکه د پټه کې دي کنه تکبیرات په پټه وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله کنه ولا يتنفل في المصلى قبل صلاه العيد نبي سم په مذهب باندې ډېر حدیث وکنه وقورت عیدی فی صلاتی چې مقابل من دلا به بیس کو چې مقابل من دلا نیو کنه نن خالیا د عبادت ورځ دو د خوشی ورځ دو کنه عید مزدا کنه عید مزا کېږي کنه خو نه پن ما پن نکو ماری ما چې دا ورځ باندې نه پن نشتا بلکې کنه په دا ورځ باندې د غید او میز د چا واجب شو ده کنه دا غ نه پدې چې نیر باندې دوه رکعه چاشته به کړل هغه نه پدې کنه و دې کنه د عید می جوړ شو دنه په جامه باندې کیږي ثم کیلا دنه بعد ویل شوې دي چې الکرات فی المصلا خاصتنا مکر کوله په ایدګاش د کنه خاص کړو چې په ایدګاش به نو کوی کا کړې به مکرو دي او کچره په خیر شکل عید مده مخ شه د کلی په کنه جماعت شکل په مده مخ شه کنه بیا دې مکرو به دا خلوص دي وکیلا فیه و فی غیره عامه او چاوی جنا چې په ایدګاش مکرو دي او د ادګا نه کنه بل ځکه مکرو دي عام دي لانه سم لم يفعل النبي سم کنه په ادګا شکړ دي او نه په کیر شکړ دي سیدا د وکړه چې عادت کا مکرو دي کنه هیڅ پر باندې دي نه مزه مشه نه پر عادت کا مکرو دي ولا يتنفل في المصلى نه پر بنکو په ادګا شه هو فقها لیکي چې کچېره کنه نه پوهه خلکو په دې ور باندې په لمانځ په نپلې لګیا و لکه ځنه خلک چې ورسې بیا کنه شخون لګیا په نپلې باندې په دې ورځه دا ویلور ته دا ساين منه کوي کنه چې په ویلور وی کنه چې سلام وړه و نه پن ما کنه ګناه ده هغه منه کوي کنه دا چې رم پښون دی پنن پر پښو دا کنه نن مقادو ته نن خو نه بزور ته سي نه چې په پټی ته سي کنه وی چې خو نه په لوکه کنه باډي ته چې کړی دی کنه که په نږدې وي که چې خدای پکې پرېږده کو چې ما یې منې کوه که نه خو مسله نه خبرو په چار دي که نه یعنې مزنه علاوه چې کله کنده ورځ نه وي مخته سړی خبرو په چار دي یا ورسې یا خو یو لمونځ په ټیم شي ناپوه دې ما منې کوه وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس چې کله جایش لمونځ په ارتفاع د شمس سره ورمسته ګرچګا شي مکروه ختم شي دخلا وقتها وقت یې شری شو بعد زوال امر بالخروج المسلم من الغد ومكداسه وشول چې میاشت کنه مدینه شي چانه ولې دي کنه د کامید میاشت چانه ولې دي خلک رژنی ولې وي مشپشین شو کنه چې تا کنه ای به دیانا کنه خلق رول او ربي سم ته ویل چې به غاښ په میډ میاس دي و کنه په بل ځای په یار شي دي و او ربي سم ته شهیدی وکړه کنه نبی صلی الله علیه وسلم سبوت به عید مستقره حالت روزی سبوت حالانکه ډیر روزی یا پوت وکنه ا دې مشپشین دې مزګار یا مزګار دې مشومر څه کنه دا ورځ بکی وکنه خو په داسې عید می نو کولو چې کنه نو غوښتل مری به شاید چې دا ټیم نه ده کنه ولما شهیدو بلال هر کچ شهیدی وکړه په یو مقابله دې میاشت لیدلې بعد زوال زوال نه بعد شهیدی وته وشوړه بأمر بالخروج المسلم الغده نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ په وتو کا باندې عیدګاه ته کنه ای سبونه چې سبوت د خلک روزي دا دې پر دې لکه چې وې دا زرت شمس خرجا وقتها کدا یې ټیمه خنو خلک پر ګوشتي وای کنه چې کنه ډیر اورېدو یا خو ويسل امام بناس ركتين من بكون امام اغا جمع ولا امام جكنا كم جمع مكرر ده مازون ده يكون حكومات طرفنا یا د کومې طرف نه آب خلق ته دوه رکعه تلمیز وکړو یکبر فی الاولا بالافتاح تکبیر به وی کنه په اول رکعت سره یو خدای پاتې پر چا غفر ده وثلاثا بعدها او درې تکن تکبیر به کوی دنه ورسیا سبحان الله بعد او د قرات نه مخشه تکبیر تحریمات چوکو به سبحان الله تیر کوس کنه ما چې سبحانه تیر کو اعوذ بالله بسم الله به نیوی تر کړی کنه مې به درې تکبیر لري کنه ادا غو زید کو الله اکبر الله اکبر پرامرم الله اکبر به به دره نه بعد قرات شو کو اعوذ بالله بسم الله تر قرات پر شو کو سو مجکر الفاتحه تا الحمد به وی په جواتا وسورۃ یسرات به وی په جواتا بونه ويكبر تكبيرة بيا بيو تكبير اويي يركو بها فاصلة بركوكو دا سنت تکبیر ده لکه نه راکنه رکوع ته چې تکبیر کې تکبیر به ویي ثم يبتدئ في ركعة الثانية بالقراءة دنا بعد شريب کو په دویم رکعت سے د قرات نه چې کله دویم رکعت تر چک شي به تکبیرات امر نه ویي کنه ادري تکبیرات اول به قرات سری کو الحمد به تر کو کنه سرات په سرتر کو په جواب ته بونه چې کله کنه قرات ختم کو ثم يكبر ثلاثا بعدها تكبير ب ك ر د ر ي د ك ن ك ر ا ت ن ب ا د ا دا غا تکبیرات واجب دي کنه دې تکبیرات زواید امیش پر مو دا غا شپې شول درې په اول رکعت سه درې په ورسې رکعت سه او درې د کرات نه مخشه درې د کرات نه ورسیا ويكبر رابعه سلام تکبیر بي وي يركه بها پسره به رکوع کو نه ټول کنه تکبیرینا اصلي و د غزوی چې سره شمیر کې اصلي درې شول یو تکبیر تحریما ده چې فرض ده یو د رکوع ولا تکبیر ده په اول رکعت شه یو د بل رکوع تکبیر ده په دویم رکعت شه کنه او درې درې کنه دغه زواید دي دا ټول نه تکبیرات شول کنه شپږ اصلي دي نه زواید او درې زو کنه اصلي دي وهذا قول ابن مسعود رضی الله دا د ابن مسعود صاحب قول ده کنه چې تکبیرات هغه درې درې دي کنه ټول شپږ دي وهو قول او دا د میږ احناف مذهب ده او په یو روایت شکنه سلویر تک د نبی په دویم رکعت شه نه په یو روایت باندې ټول زواید لاس دي په بل باندې زواید هغه نه دي پنځه په اول شه سلویر په دویم شه دوه روایت نشل ابن عباس نه وزرا عمل عامت اليوم بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه من فروج وزرا عمل عامت غالب دا ومشهور دا عمل دا عام خلق ننسبه په قول د ابن عباس باندې ظاهر دا وکنه فاش ته عمل د عام خلکین نن سبو په قول د ابن عباس باندې دا نن سبو چې کوم یید مس کړي او دا کنه پنځه پنځه تکبیرات مشکی کنه په هر حرکت زوید کنه دا ابن عباس له مذهب ا مشهور شو دا دا هدی مل د خپل وطن کې صاحب کنه ودرام العامت هدی مل کنه ابي امامونه تشکر کولو چې کنه ابن عباس چې سویری وی کنه امته چې داسې په باندې عمل کیسه خاتمه د حکم چې تکبیرات آ تکبیرات څه چې کمیږي کنه روغلی دي کنه ځکه په باندې کنه عمل چې راشو ده وردی اخناف کنه په دې وطن شه فاما المذهب هر چې مذهب ده فالقول الاول چې کنه خبر اوله دو کنه ابن مسعود ولا کنه چې تکبیرات هغه درې درې دي کنه پنځه پنځه نه دي لان تكبير ورفع الايدي خلاف المعود ترجيح ورکوي ابن مسعود کنه کول تا ځکه چې تکبیرینه کسا او د لوسې چې کول کسا کسا کنه خلاف المعود د معود نه خلاف دی مدینه هم نه راکین مدینه پنځه مدینه کې کنه خدا تکبیرینه خو نه پښه کې اجمل مسکی او تاسیس کې مدینه کې ولا تکبیرینه نه پښه کنه پنځه مدینه تکبیرات نشته بل د لوسې چې کول دی پښه کنه فقال اخذ بالاقل اولاه نه عمل په عقل باندې که نه هغه اولاد ده چې خلف اولاد چې چا که نه احکامه باندې وشي عمل په عقل باندې په چې هغه یقیني ده هغه بهتر ده ثم تکبیرات من علام الدین دینه باید تکبیرات د علام الدین نه دي دا د دین کوم نشانه ده تکبیرات په جار باندې ویل شي پاته لګي چې د خلق مسلمون ده په دې وطن شي اسلام ده حتی یو جارو بیا حتی چې کله جار به کوي په تکبیرات باندې په جار به شي تکبیرات امام به په جار کو الله اکبر الله اکبر فقال اسف یل جمع به اصل په دې شي جمع دو کنه چې په ټاکې کنه به هون لاند کا په ټاک د تکبیرات وکا اصلي تکبیرات دي په شی و د زویا دي کنه په ټاک ختم کا کنه په وادر کا اصلي تکبیر خو کنه دوا دي یو په سار شدا یو په لم شدا یو تکبیر افتتاح ده دا غاصلی ده او یو تکبیر د رکوع ولا ده کنه هغه اصلی ده دا زوی ده چې پټا کې کې د کوم سره پټا کو کې ده کنه اول سره وکي کده کنه رکوع سره وکي چونکه دا اول فرض ده پر رکوع ولا سنت ده کنه نه دا وجه تکبیرات ده کې فرض سره جمع شي کنه دا تکبیرات افتتاح سره پټا کو کا اول تکبیر ساو کا سبحان الله دینه بده بده عيد ول تكبيرات بسوكنا په دویم رکعت شي تکبیر افتتاح ستانه دغه اصلي د رکوع له تکبیر ده نه په دویم رکعت شي که اسره متصل که اسره جمع کا دا دې پر واجب په شوی کنه چې مش په دواله رکعت شي کنه اکرات نه مخ نه کی بلکې په واره کې اکرات نه مخ نه ځکه چې ورته کوي کنه ا تکبیر افتتاح ته په دویم رکعت شي هغه ورسې کې ځکه چې کنه هغه تکبیر افتتاح نشته وفي الركعه لا يجب الحق بتكبير صحيح وشافعي رحم الاخذا بقول ابن عباس امام شافعي د ابن عباس په خبره باندې عمل کړی ده کنه په محل شاه او په عادت شاه یا عمل کړی په قول ابن عباس باندې به چې په کله په قول باندې عمل وي به په نه باندې خو تکبیرات زوید په یو روایت باندې لاس دي پنځه په یو رکعت شي پنځه په رکعت شي کنه و اصلي درې دي به دا مرویه ټول حمل کړی ده په زوایدې باندې چې دا خو ټول دغه زواید دي وی اصلي بیا ور جمع کړ که نه چې دیار لشي ټول زواید تقدیر نه دیار لشي او درې خو په شاصلیا دي که نه دوا په یو رکعت چې یو په بل رکعت چې به بیا ور جمع کوي به نه شپوړه شول او که چېرې که نه زواید دویلس بېلې درې اصلي دي که نه بیا ور جمع کوي به که نه پنځلس جوړ شي ا دې وجه نه تکبیرات د پرم باندې پنځه شول یا شپږ شول دا جمع دوه ورو نه رغلی دو کنه الا انه حمل مر بیا کول ول زوی دی د حمل کې دی هغه روایت شوی تکبیرات آی ټول په زوی دی حمل کړی دی چې روایت وګڼه دا چې ټول تکبیرات د ابن عباس صاحب پر باندې کنه دیار لفظ دی دا سره په اصلیا کې مشوي دي دا د دیار لفظ چې پنځه تکبیرات په کنه زوی په یوسې دي او پنځه زوایت په بلکې درې اصلي او جمع شوي دي ځکه دیار نه جوړ شو کنه امام شفیع صاحب کنه دا خیال لکه چې دا خو ټول دغه زوایت ټول دیار لسی کنه او درې اصلي خو بیا پوتې یا بیا ور جمع کړل بیا شپږ جوړ شول یا ټول ذکر ده تکبیرات هغه دوه لسی به دا کنه دا خو دې زوایت سره دوه لسی کنه اصلي سره دوه لسی دوی چې ټول کچې زوایت کنه غدوی لسی درې هو واسي په پوت دي چې بیا ور جمع کړي په پندرا سره جوړ شو فصلت کبیرات نو حمد سره او ستا سره نه کېږي کنه چې امام شفیع صاحب پر مده کنه پندرا سره یا شپږ تکبیرات کېږي کنه په دوه رکعت شي هغه پیرا کوي کنه خدا هر څه وی دی وجه نه کړي چې د جمع دوه ورنه ولې دوه کنه د اصلي دوه ورنه جمع شوی دي بس